چې فاعل او چې فاعل دا غي حذف کړل شوی او کیما هو مقام او دا مفعول د فاعل په ځای باندې دې ته ویل کېږي مفعول معلوم مسمى فاعل سوال په دې وخت دا ولې دي چې مصنف علی الرحمن مخکې ومنه الفاعل او رسل الذين تراجي ومنها المقتضى والخطأ چې مفعول ما لم يسمى فاعله دې سره د منه لفظ ذکر نه کړ چې ونه وایي چې ومنه ما لم يسمى فاعله بلکې داري کې د خبرو کړه چې مفعول مال مسمى فاعل اعلم شکر فاعل جواب د دې خبرې دا دی چې دا مېزوري څه څه ذکر نه کړم لشدة تعلقه بالفاعل د دې مفعول مال مسمى فاعل د دې فاعل سره ډېر سخت تعلق دی د وجه د شدت تعلق ددنه د فصل براغله او کوزاواله براغله وای نو هغه اتصال چې د دې کومنت کې دغه وخت ختم شوی دی و چې نه دا منه لفظ ته تدقیق کوي وقول مالک سما فاعله یو نائب فاعل دا دوا او همدغه شانته یا د فعل مجبور نسبت ورکړل شوی وي دا ټول یو مقصد دی د الفاظ نو ما لم يسمى فاعل هر هغه مفعول ترستی چې د هغه فاعل مذکور دی او شرط دې د پاره دا چې تغییر مرادی د صيغه معلومه نه دا صيغه موجوده ده د فعلنا به تغییر فعله تسوي بیا به دې نسبت وکړي د يفعلون به معلومه نه تغییر تاسو سره يفعلون تسوي او بیا به دې ورته نسبت وکړي دې ته ویل کېږي مفعول معلوم مسمى فاعله مفعول ما لم يسبق فاعله نائب فاعل او دغه شان ته هغه فعل چې د فعل مذکور نسبت هغه فاعل چې د مذکور نسبت ورته کړل شوی وي دا ټول د نائب فاعل لپاره دی الله دې په دې نو سم فاعل باندې یو مستلګې دی دا علم یستر فاعل د دې نو هیڅ مطلب دا د په دې اعتراض کې اعتراض کې دا وایي چې څه وایي مفعول مال مسمى فاعل چې نه مسمى فاعل دی الکه چې فاعل دی هغه فعل سره وجودي وجود د فعل د فعلا تحقق د فعل فاعل دی فعل فعل موجودي چې فاعل راځي ذکر کړل شوی نه دی بلکې فاعل دې حذف کړل شوی دی او یا دا نائب فاعل راغلی دی دا قائم مقام د فاعل ګرځیدل دی لکه څه وایي ضرب زید عمرا دا ضرب په زید فاعل دی عمرا مفعول دی او څه چې تلو کې وزن حذف کې او عمرا راولي د دې طرف زید په ځای باندې او ثقيل راولي په صيغه د فعل کې نو سوري پر زیدون زور با عمرو زور با عمرو وای او ضریبه په افعال دي او عمرو به نای مفعل دي نو معنا دا څه دی وهله شوی دی درې او دې دا په شرط دا دی چې کوم خبره د ذکر کړې ده په متن کې چې تغییر براولي د فاعلنا د فعلنا فعلک او د يفعلون يفعل ثم تغییر دې باندې یو سوال راځي چې ترې تغییر راولي د فعلنا فعلتا او د یا فعلو د یو فعلو ته تغییر پکې راولي نو الکه دې تر په مزید تر خارج متکال ته تغییر د یا فعلو د یو فعلو ته نه راغلی مزید په باب د افتعال کې په باب د استفعال کې الته خو یو فعلو وزن نشته نو جواب دا دی چې مراد د یو مثال نمونه ذکر کړی دا چې دا معلوم نه به تقدیر مضبوط تفوز دي دا د صفات د مفعوله چلیږي او نه دا د شهر د کې مفعوله چلیږي مقصد د دې مثالونو نه دا ده چې څه تفصیل د دې چې راولي نو معلوم نه تا کا مضبوط تفوز دي نه یا ما خبره ده هو چې دا نه وی فاعل د فعل د فاعل نو په سوار لاسو سیغو کې واحد مذکر غائب او واحد مؤنث غائب دی ورته نو څو په پاتې شي دولت شي نو په دې دولت سیغو کې نائب فاعل ټول مرده فاعل شي دی دا دلیل او په ټول سیغو کې نائب فاعل سره ظاهر دی او کله یا د ماضی په دولت په اړه سیغو کې دا ماضی مجهول دی په ټول سوالو سیغو کې نائب فاعل څه شی دی دا نائب فاعل څه دی هغه باندې د متصرف او د مضارع مجهول دی د امر مجهول دی د مجهول دی نهي مجهول دی د نفي مجهول دی د جهر مجهول یا په نو کې دا نائب فاعل بارز دی او په دې سیغو کې د څه دی مستتر واجب دی یو څو احکامات د نائب فاعل دی دا په کوټي کو راځي مزه ده نه به فایل فایل خدای وایي چې مقبول ثاني د باب د عالم تو مقبول ثالث د باب د عالم تو مقبول له او مقبول معروف دا څلور څه دي چې دا قائم مقام د نائب فاعل واقع کېدلې اعلمت زیدا عمرا فاضلا او دا فاضلا مفعول اول دی عمرا مفعول ثانی دی فاضلا مفعول ثالث دی دا نه په فاعل شو راځي چې تلای ولې هغه وجه د کوم فاعل ټول کړه دا مفعول ثانی مسند دی دا مونږ نه په فاعل واقع کوو د مسند دی وګرځي ولازم به کون د شی واحده هم مسند او او دا شان ته مفعول له هم نائب فاعل نشي باقي کېدلای او مفعول له په څه قسم راځي کله لام پکې مقدر او کله لام پکې مقدر دې اتو کا لسم نه دلته دا مفعول له ده ولیکن دا لسم دې چې نه لام پکې ملحوظ نه دي کړی او یو ضرب کو تعریبا نو تعریبا دا ضرب کو تعریبا دا مفعول له ده لیکن دا لام پکې مقدر دی په لفظ کې نه دی او چې کله د ځای نه په فاعل واقع شي نو هغه رفع بدلی ختم شي چې ختم شو نه نسب بدلی ختم شي او په دې باندې برف راځي بیا په دا پته نه لګي چې دا مفعول هو کا دا رنګه کوم مفعول معونه په فاعل شي واقع کیدل ولې ځکه مفعول معونه چې کیږي اوس کچا ته مفعول فيه وي نائب فاعل واقع کیږي او نائب فاعل کې واقع شي نو الګ هغه نسب په بدل مفعول فيه ختم شي بیا به څه پته لګي دا مفعول فيه وو کنه په اصل کې صيغه دې کې او د دې هيئت دا معنا د زمانه یعنی زمانه خطا د دې د هيئت نه لګيږي نو کله الګ نسب ختم شي نو بیا معنا د صرف د دې د صيغه او د هيئت نه معلومیږي خدا خبره ده چې مفعول اول نه یو فاعل واقع کیدا او لو بهتره ده د مفعول ثانی نه دا څنګه د دې وجنه چې الک مفعول اول کې دا معنا د فاعلیت موجوده ده لکه عاطف حسین درهم ما ورته زید ته درهم نو د زید اخیستو کې ده معنا د اخیجت په کې موجوده ده معنا د فاعلیت په کې موجوده ده مدنا اولا او مناسب تعبیر موجوده او د باب عاطف واقع مفعول ما لم يسمى فاعله هغه مفعول لم يسمى فاعله اي لم يسمى فاعله في فاعل التي تسمعني هغه تاسو چې کل مفعول دا هغه مفعول ده او د فاعله چې فاعل دې حذف کړل شي وي او قیمه او مقام ګرځول شي حکومت دا مفعول مقام او په دې ځای دې فاعل باندې او سمانا موږ ورته انتصاب کې مخکې نسبت د فعل معلوم کړو او دا فعل بدل کو په مجبور باندې وړو د دې نسبت کو وشرط او شرط د اقامت د مفعول په ځای د فاعل باندې داري ان تغير صيغه الفعل في سبب تغيير او صيغه الفعل کې د تانا معلوم نه مفعول تا د فعل فعل نه فعل دا مثال نه مطلب دا دی بس واستاد سو دا رنګ شي واقعي کې درېدا نائب فاعل مفعول ثالث سبب د اعلم تو ولې نشي واقعي کې درې ځکه نشي واقعي کې درې چې دا مفعول ثالث سبب د اعلم تو او دا مفعول ثالث سبب د اعلم تو دا په حکم د مسند کې درهمون زیدون زیدن واسه لیکن دا چې وای او یا زیدون درهمون دا اولو به تر دا ولې اولو به تر دا څه کړي دا مفعول اول چې دی دا دا مفعول اول د دې چې دی د ایمانا د عقیده او معنا د فائدې سره دا دیو جن دې دې سیاق مناسب دې دې سره دې موږ نه به فاعل یا خان مقام د فاعل کوو والاول مفعول اول سبب د عقیده او لا دا او لا بهتر ده چې څنګه من مقبول ثاني د مقبول ثاني د باب دا کېدو نه ومنها المقتدا او الخبر او بعض د مرکواتونه په قسم ته مرکوات دي یو فاعل او بل نائب فاعل دریم او څلورم قسم ته دا غي نتیجه د لکه مقتدا او خبر سوال په واردېږي چې دا مقتدا او خبر دی ولې په اړه یو څه راوړي نور پر خوا خو د هر یو مستقل مستقل ذکر کړی دی او دا دا مبتدا او خبر دواړه څه شي کړ یو ځای ذکر کړ جواب دا دی مبتدا او خبر ذکر یو ځای ذکر کړ چې دې دواړو په منځ کې تلازم دی شرط مبتدا وی البته به خبر وی شرط چې خبر وی البته چې شوی او بل وجه دا چې عامل لأن عامله معنويا عامل د مبتدا معنوي دی عامل د خبر معنوي دی نو دې دواړو په منځ کې څه وو المجرد کتاب خالوی عن العوامل اللفظيه د عوامل اللفظيونه مسند نه خالقون د دې کې چې د بچی شي واقع شوی دا تعریف د مبتدا مبتدا څه کول کی دا هغه اسم دی چې د بخاری د څانه د عوامل او د بچی شي واقع شوی مسند له مسند له دا کول کیږي هغه اسم چې د اسناد او نسبت د څه وي یو شی هر تعریف مشتمل په دې څو فصل باندې د کې دا ول چې هو الاسم الک مقتضا هر هغه اسم د دا اسم عام د ټول اسمو ته شامل المجرد عن العوامل اللفظيه چې دا سیستم چې د مخالي د څنګه دا پس دی اول دی په دې سره هغه اسمه خالي چې الکا اپو اسم دې خو عامل لفظونه دا ان تاسو وګورئ دا پاسه کې چې د ان بلا چې څه دی ان ما بعد خپل پتاوي د مصدر تراړي یا حکم تراړي نو علاقه دا پتاوي د مصدر تراړي نو دی وځي نه علاقه دا کړي مستری کی بیا او کړي می دا ویږي مقتدا هغه چې څه عام دې نه کړای مستری سره کی بیا او کړای مستری کوي دا ویږي بیا سوال پیوار کیږي لکه کاغه یو صریحي وی کیس تاویلی یا اسم حقیقی وی کیس تقدیری وی المجرد چې د خالق الله شوی مجرد په معنا د عدم امکان کې دی د سره یا خالق الله شوی د عوامل د دین چې عوامل نه د دین چې عوامل د بجونه على کوم دې کې له مسلمان دی واقع شو مثال د څنګه لکه دې نو قائم الواقع دا دې چې لکه دا یو اسم اسم ثاني د مبتدا کافل کی دا هر هغه صفت ده چې د واقع شوی د شرطونه د فقې او شرط دی یو بدا چې شی صيغه ده صفت یم شرط ده چې په واقع شي مستدسانه حرف نه بنا درم شرط ده یا د حرف استفهام نه او درم شرط ده چې پر رافع مثال نه اسم ظاهر ته باندې چې ورکه را پروتي چې دا دې شرطونه پکې موجود دي نو علاقه ده چې مبتدا مثال به څنګه لکه دلته چې کوم مثال ما قائم الزیدانی ما قائم الزیدون یا اقائم الزیدانی او اقائم یو صورت ده نو په دې صورت کې پکا دا خبره ده دا قائم کې ځان صفات ده دا قسم ثاني د مبتدا او زیدان او زیدون د څه کې فاعل سره مبتدا بلم صورت دا دی چې دا صيغه صفت مفرد دي او معبد څه مفرد دي ورته سره مطابق لکه اقائم متجدون اقائم اوس دلته دا څه دي چې اقائم کې انساني ته مبتدا دي او زيتون دي چې څنګه فاعل او سب مفرد خبر او دا هم چې قائم خبره مقدم دي او زيتون دي چې څنګه واصل المبتدا یا تقدیم واصل خبر استا الک اصل په مبتدا کې تقدیم دی یعنی اصل په معنا دا اولا او ما یبغي سره دا اولا او ما یبغي سره اولا ادا ده چې الک دا به شي وي مبتدا به مخکې ولی په مبتدا مخکې